محضا مینځنه قضو ده یا مشوم قضو ده یا سبو قضو ده قضا یې روري خو په جماعت سره قضا روري او قضا یې په داسې وخت روري کن چې عادي سری کې رات وخت ده یعنی ورځ ده قضا یې په جمع باندې روري د ورځې د مشوم مینځ یا د محضتان یا د سبو په دې صورت کې به امام کنه قرات په جهر وي که په پټه وي الميز خو د جهري الميز ده خو د وخت خو د سری کرات وخت ورز دو کنه ورز کزارو دی طلوع شمس نه بعد ومن فاتت العشاء کیم سرا چې چانه د مستان مس پوتی وی دا ذکر د عشاء به تور تمثيل ده به تور مثال ده مراد د عشاء نه صلات جهری ده چې جهری لمونونه پوتو یعنی د مشوم ده یا د مستان ده یا د سبو ده فصلى بعد طلوع الشمس بیا د کولو یا اغلمیز یې کنه کزایر ولا خو پاسه طلوع د شمس نه ای طلوع شمس نه بعد ځکه اید ولا کول چې دینه مخته خو د جهری وخته میزا جهری ولا کزو دا یا وخت د جهری ولا دا چې پارټم کې کزار وری به خو مسله جواب چې کرات ته پجار وی او که ورمسه خطل یو و دینه بعد کزایر ولا ان اما فیها جهرا کچره امامات یې کړو په دې مرشه به بکره کرات پجار وینم جوجبن چې کله قضا یې وړه د سبو لمونځو غدا ته لیلې ته تاریس په سبو د لیلې ته تاریس باندې په جامه لیلې ته تاریس د دې ویش په نوم ده تاریس وی کن النزول فی آخر لیل للاستراحه النزول فی آخر لیل للاستراحه د آرام د پورا د راحت حاصلولې د پورا د شپې په آخر شه اړولې ته تاریس وی عرف یعرف تاریس غزونه روان دي سبب کرام سره دي سبب کرام درخواست وکړي چې سبا چې واده کمل شي څنګه لګولې وای ستړي شي نبي سم ته ویل چې کنه مې ستړي و دا چودر نه دې چې داسې وي چې مدینه نه کزونه شي خیبه ول شي حد بلال سید د زموري وته وخدا چې زبې کنه خیب نه کو زبې چودې ته په انتظار کښینه تو چې خیبینه وکیستا سبب کرام سمسل بلال سید کنه یې شوه اصلا تر دې وسه شو دوی ته چې صاحب په مونږ هغه شي غلبا کوي چې کوم شي توسه غلبا کوي دا خبره نه کړو و چې سید دې نه کنه دې نو کټی ستا سره لوړل چې کله ورمسته غي واسم غا دوی څنګه چک شول بلال صاحب چې اذان وکا ان اذان کو قزار وري اذان کو او د سینه وکړ سنت یا وکړ اذن بعد نبی سم اسبول مسنا یا اسبول مشونه کزو کن آی په جهر بونه او کچره کنه دا سړی ګوښه و او جهلی میس قضا وروړله مشوم دې نه قضا ده یا مستان قضا ده یا سبو قضا ده وایي چې قضا وروړي امامت نشته ګوښه قضا وروړي حافت حتمن ولا يتحير حافت حتمن قرات په پټیاوي وجبن ولا يتحير کنه او دې تکن اختیار نشته خیر به نه وي ته ملاوي وجبن به قرات په پټه باندې ویایي کچره ګنه ګوشه و کزار ولا د جهرین مزه هو په سری وخت شه بیا خافت ختمن په پټه بدوي کنه قرات وجبن ولا يتحيرو ولا ته کنه اختیار نشي ور کول وخت چې کاتو خوښه دو کنه لکه په خپل ټیم باندې چې قضا کنه په خپل ټیم سره وړي بیا اځه کنه وین کنه منفر فو محيرون منفرد سره د مشو مختلف په څه کنه محیر ده کنه که خوښه وي جهرا او که خوښه وي کنه ویل شاه په تکرات په پټه باندې وی دي ته فاش لم نه ویلی او جبن به دا کرات په پټه باندې وی کنه هو صحیح ا دې موږ چې دا خرقه دا مسله صحیح ده او دا روایت صحیح ده چې کرات په پټه وی او جبن لأن الجار يختص إما بالجماعة ختما أو بالوقت في حق المنفرد على وجه التحير ولم يجد أحدهما هذا ملو د جهر د پرا په جامع الميز دا په جامع کې کنه جاريه مختص ده اما بالجماعت يا په جماعت پر مختص ده وجبا او بالوقت في حق المنفرد على وجه التخير يا جار مختص ده په وقت پر چې هغه ميز په خپل ټیم شي کې هو په حق منفرد شه په طریقه د اختیار ورکول سره چې ګوښه وي په جامل مين نه کې او په خپل ټیم شي کې کنه بیا د کا جهر شتا خو اجهر جایز د واجب نه جاي ده که جهر كي ياو كخفيا كي اختيار ده ملو شوى ده كنا نجار ده پر الواسه بن ديو ده وجوب ده پر سبب ده چه جامع الميز وي كنا پا جامع بنده كي وجهري الميز وي جا کا ورز وي کا شپا وي كنا پا جامع پا وجوبن بي كنا پا جار كي او يو ده جواز ده پر سبب ده چه آغا وقت چه پا خبر تيم شئ كي كنا بیا جار ته جایز دا واجب نه ده کنه کا په جار باندې کیا او کا په پټه باندې کیا چې منفرد دي ځون ته وي ولم یجد احدهما او دوته یو سبب موجود نشو دا دې کا کنه ای جهری من دې کا زوده د مشوم یا د مختان یا سبول میز په خپل وخت یانه کې او وخت انشته کنه چې تو ته اختیار ملاو شي کنه چې کا په جار کیا کا پټه باندې کیا او جامه نشته ځکه چې پارتي مې داسو کې چې وین کانه وحده کچېره ګوشر مې کو کنه نه جامه نشته هغه سبب نشته چې قرات وجوبن په جهر در باندې پای کنه جهر در باندې ویایي او هغه سبب نشته چې قرات په جهر دې جیس کوي او ته اختیار در کوي چې وخت وخت ان دغه چې قضا ده هدې ملوک دا غریوات سیابه چې دا خبره سیدو کنه او وان كان وحده خافت ختما دای به قرات په پټه باندې وجوبن اجار د پر صرف دا دوا سببینا بلل داغه صحیح دي چې جار د پر صرف دوا سببینا دي چې یو کنه امامت ته او جماعت ته او بل وخت ته اسباب د جهر په دویش منخسر کول صحیح دي کنه بل سبب یا شته د جهر د پره بل وجه شته بل سبب شته کنه چا مشابهت ته د قضا د ادا سره کنه چې قضا د ادا سره مشابه شي موافقت د قضا د ادا سره کنه دغه یو سبب ده نه دا څه ویل نه وی چې دوته کنه دغه سبب موجود ده چې دغه سړی چې دا جهرین میزونه قضو ده مشوم مستان وایي چې قضا وری کنه سری په ټیم قضا وری دته د اختیار ملاو شي چې کپجار وی چې تو قضا د ادا سره مشابه شي موافقت شي د قضا د ادا سره ځان وي ته وکای کما تا وي ته وک کنه او کراته پجار وی ازکه چې په خپل ټیم شوی به پجار بده کنه نه که جماعت نشته هغه سبب نشته چې کنه حجار په مدي وجبوي بل سبب که نشته کنه چې خپل وخت کنه دا بل سبب موجود ده چې موافقت قضا د ادا سره ذلك بل هذه كان شارح تا شارح عنايا عنايا سذكر هذه طرف نه يو کړه ده دا دوا صاحبینه چې په دې باندې اجماع دوه جار مختص په جماعت پر نه سارو غلا ده نبی سم دغه مدینه په جهر باندې کړی دي نه سارو غلا ده اسبول می کرات په جار ولا ده د مشوم می کرات په جار ولا ده ا مختانی کرات په جار باندې ولا ده او په دې بل باندې اجماع وکړه چې منفرد وي ګوښه وي جماعت نشته خو جهري میز ده په خپل ټیم شي کې کنه ټول عالمونه اجماع وکړه چې اختیار ده ته ته ته جهاد جایز ده ته ته جهاد جایز ده کنه که په جهاد کې راته یا که په دې باندې اجماع ده کنه فوت شو دا مشقت ته قضا د ادا سره خو نه په دې باندې نصر وغلا ده او نه په دې باندې اجماع شته کنه چې دا یو سبب ده دا دوه خو سبیلا دي دا خو منسوس دي کنه په دې خو نصر وغلا ده او درنګ اجماع په باندې کېمه ده کنه او دا خبره چې جاري مې د نکزو ده په بل ټیم شي کزار ورې په سری ټیم شي کزار ورې خو نن چېرته آیات حدیث ته او نه چېرته کنه په دې باندې اجماع کوي ما دوه کنه حالې مې اجماع کو چې ته اختیار ورې کسا ساري حاله دې طرف نه دا جواب کړه دا کنه اعلی مونې ته خو دې کې کنه جواب جواب شو دا کنه چې اجماع ویلې نشته په دې په دې جمار وګړي دوی چې قضا ده کنه ادا سره مشابه وي قضا ده ادا ته ورسي خوي کنه ځکه چې قضا یې تعریف ده کړل کنه تسلیم مثل الواجب الى مستحقه کنه ا قضا تعریف ده ځکه چې تسلیم مثل الواجب چې کوم شی در مواجب ده خو نشته ويجي مثل ويجي انا مناور كول كان مخبل مستحق ده كنا اتا قضاوي تولي شي جاغا انا مناوي انا من الشايوي كنا په تو باندې سپیر ده د قضا ده هغه کنه چې کی موجب ده چې هغه مثل وی کنه په دای مثل کېږي کنه شاچ هزار به ته وکای کماته ته وک کنه او در کرات په جو بیا کنه چې هغه مثل جوړ شي نه په دې په دای اجماع شته کنه په دې جهر باندې چې جار به ته جهیز ده کنه په دې سره به مسله ترسي دی هغه واجب سره به مسله ترسي نه صحیح خبره ده کنه چې منفرد ته اختیار ده چې په ورې قضا وروړي د مشوب میزوستان دې کنه لکه په خپل ټیم کې اختیار وي ته اختیار دی چې کله کله په جار باندې ویلا ته په پټه باندې کرات ویلا وجب نه خو کله ته جایز ده ومن قرأ في العشاء في الأوليين السورة چاچه تیر کرو په مختار باندې شي په اول درکته شي سورت تیر کرو في الأوليين السورة په واز دې رکته شو کنه سراب تیر کو ولم یقرا بفاتل کتاب والحمد لله پوت شو الله سهوان ولا پوت شو الله حمد لله ولا پوت ولا شي په یو شي لم يعد في الاخرين د الحمد قضا به نور وي په دې ورسه دوه رکعات شي ومن كان عافي العشاء في الليل چا چې کنه اول په وال په وسال شي په وال د رکعات شي سرت ویلو ولم يكره بفاتل کتابه او نیکو یوتو په دې فاتحه باندې کنه سورات یا درې آیات یې نکړ په ورتیر دا واجب دي زم د سورات یا درې آیات یې کنه او نه پوت شو کر اصل خرین هغه سورات ته په ورسې دوه رکعت شي کنه اشه پتا وی پښه د قزار وری و ان کر الفاتحه تا او کچر الحمد ویله په ول رکعت شي سورات نه ویر ده ولم يزد عليها وليك يزدای کنه په دې الحمدلله لکه څوک نه کوزدای یا سورت په تیرې کې هغه کول به تیرې کې دینه بعد بیا رکو ته ورشه هر رکو چې کیمه د کړی وا ختم شولا یا رکو نه بعد کړه په کومه شې پر چې مخ کله کول وا نه کړ تیرا په الحمد بده ټیټیو کنه بیا با کنه سورت یاد ریا ته زم کا او بیا کنه سار نه پروګه د رکو کوګه چې سه پر اواز رکعت سجدا دې نیوی لګولې امر به واپس کېږي هغه سورت په تیراوي ټیک تو کنه حسرت په تراوی او اکا چې کوم رکو دې کړی دی کنه کوم دې کړی به بیا ګرځوي او که یو د سجا ولا غولا د پرش ول کنه اس دې نشر ګرځلا اس پوت د پاره ته پاخ پا ابل رکته شي کنه کزار ورا اخري زکات نه هغه پډا کا باندې وکړه پاش کنه کزار ورا درګه الحمد چې نه پوت شي کنه صرف دې ویلو خند نه پوت ورا پر کو شي پر سر چک شا کنه الحمدلله بیا کو بیا وګه کنه چې سه پر سجا نه ولا غولې بل کړو د الحمد وجب صرف نه کلاک تا سرطه وجب ده فتحه وجب ده کنه او فتحه وجب په سرط نه کلک ده ځکه چې امام شفیع صاحب هغه فرض ویلي کنه ا دې وجه نه کنه چې نه پوت شي په الحمد هغه چې څه بیا 1000 ور دې نه بد بیا رکو او کدو وتر دوه نه پوت شو ساون کنه دې پوت شو رکو ته لوړې پر کوشه پټه اته بندر ګرځېږي اته بندر ګرځېږي که څنګه رکو کا او قضا کنه دارو را ا ت س و ي ج ن ك ي و س ر ن ج د غ ف ر د فرض يو لك يو آيات فرض يا دريت فرض دي كنا الحمد هو جيب بي سب فجيب دي كنا ٹھیک تو کنا فرض کے رات آگا یو آیاتا یا دریا آیاتا دی رون دا کنا دا منا چی یو آیات تیر کی یا دریا تیر کی ایک فرض کے رات ادا کلو و دا مطلب نو ہوتا چی زیدائی پا دینا فرض تانا کچھے رکنا پا دینا دی دیر پر کو دا غن فرض بندی وقعا کری بیا له مولا یې کچ کړه دا مطلق تا کم نه کم یو آیت په فرض بولو خدا ما ته مونږه کچ ځای به فرض نه ده ځای په فرض شش مرل نه شي کنه چې واسه پر تر کې دا غون فرض شو کنه دا غون په فرض شروع لولو نه دا چې سرت تر ګور شولې و د سرت تر وته دا فرض کې راته دوګه کنه افاد نه فرض تر ولې کنه و چونکه ترتیب فرض ده سرت و دې د کرات او د رکوب مشه ترتیب فرض اول به کرات دی نه باندې به کنه هغه رکوب وي نه هغه رکوب چې کړی وکنه دا به دغه فوت شو ختم شو لکنه اس بلا کنه بیا به ګرځي رکوب بیا وکي کنه دند معتد به دند متبارا الحمد لله سورات ویل دغه زم کنه دا واجب دی چې سپر ویل نه وی کنه چې کله اول شي کنه بدا واجب په فرض باندې بدل شي بدا ټول کرات په فرض باندې شي دا مرتبه چې یو آیت فرض ده والحمد لله زم د سرتا واجب دي او په سبو مسه مزګه مستان مشپشین شه دیواله مسدا سنت ده مزګار په مستان شه او سات مو کنه دا سنت دي په مشوم شه کې سات دغه سنت دي دا مرتبه قبل الاقعادي چې یا واقعا نوي وې دا مرتبه دي او بعد الاقعاده ټول فرض کې راځي بیا ټول فرض بل شي کنه لکه رکوع اکم نه کم مقدار غار کو فرض خو دو کنه ادنا ما یطلق اسم رکو یا فرض دو او کته په ویډه وکړه پر کو پریت یې پریت یې کني مګر ټاپ کو تر کړه ټول فرض رکو دو دا نه چې هغه یو مقدار ایو چې کنه فرض ده نه به سنت مستحب چلیږي کنه نه ټول رکو بل چې ټول رکو دو کنه دا ټول فرض شته یا سجده ادنا ما یطلق علی اسم سجده خلی بچ څنګه ولګه سجده کړه کنه فرمګ دا خدا غدو کچا دا وکړه سجده وشوله او که په ویډه دی وکړه دا هغه سجده ده په ویډه په سجده پرېت یې پرېت یې پرېت یې که نه لاس ویره تسبیحات ته په شول ټیم په شتر شو د غونډه فرض سجده ده که نه نو دا هغه مرتبه که نه قبل ایکا دی که نه او بعد لیکا به دا ټول که نه فرض کې رابطه یو جواب دغه ده دویم جواب دغه ده چې ویایي که چې یو آیت فرض ده والحمد لله زم د سره ته واجب دي او دا مقدار سنت ته دا مقدار سنت ته دا مقدار سنت ته کنه دا مر رفض وشکا چې دې ته ورته ذکر مې بدا افرض کې راته سنت کړه سنت انداز ته ورته ورو نه دا چې په پښه دې سورته الحمدلله دا وجب نه رو پښوا دا فرض ته رو پښه کنه و ترتيب وجب ده هغه ركوع ختم شولا وان كان الفاتحه كالحمد وليوا وقد يجي تولى نوكريا كنا اول شيء كان ولا فوتوا بیا قرات لو خلای نه کله پته کېږي چې سه پر پنځه مرکه سودا دوی مرکه سودا دی ویل کېږي عمر وته پته کېږي کنه بیا قرات لو خلای نه الفاتحه ته وسرتا او ورته راکته شه کنه الحمد لله تر کو سرتا تر کو وجهرا او قرات په جهر باندې واوی امام یې کنه قرات په جهر باندې وی یا وهذا النبي خليفه محمد دا فرق اعترافين پر مدا دا حکم چې د الحمد قضا نشته او د سرت قضا شته دا طرفین په نمونه وقال ابو يوسف رحمه الله لا يقضي واحد منهما امام یو کچې یو با قضا نروي الحمد خدای وی چې قضا نشته خدای وی چې سرت با قضا نروي امام ابو يوسف فرمایي لأن الواجب إذا فات عن وقته لا يجزى إلا بدليل لأن الواجب إذا فات من وقته ذكا چې واجب دا سر ظلم سر واجب واجب کې پوت شي خپل وخت نه ا خپل ټیم چې وره پوت شي بیا کړه قضا نشته مګر په دلیل سره او د دلیل نه موجود شو ولا هما او طرفین پر دا جواب ده او دا دلیل ده چې قضا شته او دا فرق ده چې الحمد قضا وی نشته دوه وجې په دې الحمد قضا نشته سره نشته او ول فرق بل وجهن او دا غ دلیل خپل خود به خود فرق ده دوه مصرف نشي چې سرت قضا شته او د الحمد قضا نشته چې ان قرات الفاتحه سورات الوجن يترتب عليه سورته کرات الحمد راو شو ده شریعت راو شو ده په طریقه د وجوب سره په داسې طریقه باندې چې مرتب په دې باندې صورت ده الحمدلله چې کله واجب دي چې اوسې به پسې صورت وي اول دې راکته شو کنه دوی ته مخته وي صورت په تورس شي وي ایسه تو کنه صورت خو ویره ده اوله مسله ده صورت ته ویره و الحمدلله ویلې کنه وته چې کنه په قضا یې وروره په د ورسې دوه رکعتې شه قضا وروره د هغې ما طریقه به چې دو مشروع په طریقه دې نه وویله که نه سرت ایسا وی تا مخت سرت تا مخت شو پا بدر کنا والحمد لله ورسی شلا فلو قذا فلو خرای دے کچر قذاری پو سر کتے تا ترتا بالفاتحہ لو سرت مرتب بی الحمد پو سرت بولے وهذا خلاف الموضوع دا خلاف وزا دا وزا سر و چوال بی کنا الحمد لله سی بیتو سرت بی بخلاف ما دا ترکا سرت اپرات نچ سرت پریر دی فواز بركات سرتنا بوتشو لانه امكن قضاؤها على الوجه المشروع ځکه چې ممکنه د قضا په مشروع طریقه باندې پرو طریقه باندې رو طریقه سره چې الحمدلله ته مخته به سرت توسي وي تا پاغه راکته چې سرت وي کنه الحمدلله ته مخته سرت توسي دا او دې باندې چې مقارنت نشته کنه په یو راکته سره نه دي کنه یو په اول راکته سره بل په اخر راکته سره کنه هو مخته ورته خو شول سره کنه او ته مخته ورته ورسې کنه نه دې که صورت کنه قضا ممکنه وه ا ذ ا سرعت كذا دو جبندو چه خام خابه ده پا وشه کنه قضا روی و کنه ده کنه شا خبره دو ثم ذکره هونا ما يدل الوجوب دينا بعد ذکر کی جمع سعیر دو تا پا کتاب شی آغا چه پا وجوب دلات کو او په دې سول دا چې اخو اخبار د شریعه ده اخو د خدای اخبار ده چې کنه په وجوب دل کو کتب علیکم الصيام کتب ماضی څنګه دوه خبر ده و دا سکه چې امر چې په تو سره رضا فرض ده رضا کیسه اخو یا بار د شریعه وی د خدای د رسول کله خبره اې د پر جواب دا چې د فقيه د مجتهد کنه مساله هغه د قران او د حدیث وروتلی وي احب الي ان يقضي يوم كنا موتا خبر شار لگي چه قضاء روري كنا اگه صورت پو مسير قضاء روري احب تکا سمکا چه موتا شار لگي دي آدي کا پس استحباب بودي تصريح کری دو اس کی ما یو مسئلہ فا جمع سیر ولا مونی کا مفسد ولا مونی کنا ذرا فقاوی لیکه چې جمع سیر مسئلہ کلا کدو ځکه چې دا د امام محمد صاحب اخری کتب ده په دې شپږ کتب یې شه کنا سیر صغیر سیر کبیر مبسوط زیادات جمع صغیر جمع صغیر په ټول شي داخلي کې ته دا دا کنه ا مرجو علی اقوال دي چې دای کنه مفتبهی اقوال دي ځکه چې اخري اخري کنه دا کې جوړ جوړ کړه او په کبیر سره کې کنه چې جمع صغیر شي هغه ټکا چې په وجوب درات کو هغه تسرین دو بکراسي چې کار اصل اخرینه سره ختم نه دال بکې کنه زمنه په بده دال ده وجه ده دو لانها ان كانت مؤخرتنا اگر کدا پر اخ ترتیب بده دا مؤخر ده الحمد لله مخت دو ایو تورسه کنه او فغیر موصوله بالفاتحه بیا چې اډی کې سلام وایو چې هغه نه رګی کنه الحمد لله سره ټچ نه ده سره سره لګول هم ده کنه د کته سلوره کزار ورې کنه انا باندې جوړې کنه چې کیمره باندې پوته کنه موصوله کنه الحمد لله فلم يمكن مراعاة موضع من كل وجهنا نشو ممكن لحاظ د موضوع د دې کنه سرت د هر وجهنا چې کیمه طریقه وسو ده په هر وجه باندې هغه لحاظ ممکن نشو کنه اتصال نه سره سي چې نه سره سي کنه پرېږ ده هم هغه وجب نه کنه قضا یې مانو وره بهر تقدیر سي چې څه وجب ده چې کنه وجب په تشوي دي ويجهر بهما ويجهر بهما دا چې کزار اوري په دې ورسیا کنه حرکات سه الحمد وی سرات وی چې بل په وایره کا سرات نه پوت دا ویا و د مشوم میزو یا د مستان میزو دا کنه به بدا اوی کو هي جهر کړه هغه په جهر کوی چې جهر به کو دوار به په جهر وی حمد وا په جهر وی و دا کنه سرات په جهر باندې وی هو صحیح دا خبره سیدو ا ل ر و ا د ك ر ب ر ب ي ت ن ا چې نه په پټه دا وی کنه ځکه چې الحمد ته مختدو سورات ته ورسېده الحمد په خپل ځای شو اگر که مصحف ده په خپل ځای شو تاسو به زویا ده کنه کنه والحمد کنه هغه صفات خو افادو او په پټه باندې ویل شي نه اگر که الحمد مصحف ده دا بل وکنه واجب و کنه خو په خپل ځای شو دا بل به زویا ده کنه د الحمد لله حاضر وسطل شي چې په پټه ویل شي دا په پټه سره ویل شي یو کول دغه ده دوی چې صحیح ده دوی چې دواړه د په جرم دي الحمدلله بدل شي که نه الحمد اگر که ویره په پټه ویره شو نن د هغه په جواب ویل شي لأن الجمع بين الجهل والمحافظة دي في ركعة ما شنيون جمع كولا بين الجهل ودي بطول شيء في ركعة شنيدة دا سمي كتير الحمد لله بطول شيء وصورتها في جهل بندوي جمع کولا په مند جار و د خفیا شي په یو رکعت سره بدرنګ ده او دا چې ورکی کړه چې دا هغه صورت سره بدل شي کنه الحمد تعالی الحمد پټه ویلا شو دا یې پټه ور شي کنه په دې نه دارو چې الحمد ور بدل شي وتغير النفل وهو الفاتحه اولا ان خپل ور وشتل چې الحمد دعا خو نه پدو اې دې ور وشتل چې د خپل صفات پرې دي دا به احتار دی کنه چې صورت خپل صفات پرې دي واور وړي نه په جار به وي کنه دواړه په جار باندې وي اس ته خفیا و د جار تعریف ته کو چې خفیا چاته ویل شي او جار چاته ویل شي د خفیا تعریف ته او دا کې جهاد تعریف ته ثم المحافظه مصدر ميمي د محافظه خفیا یخفا لا کیس دی کنه خفیا یخفا ان يسمع نفسه چې ورور وي خپل ځان ته دې ته خفیا وي ته ویل شي هغه شای چې تیره وي چې کم څه کم چې تی ور وي کنه او اوس تو غیر سره درسېږي که عوارض نه موجوده موانع نه موجوده تیز بود نه ده څو غریش مرز نه کنه یا په غیر سره کړوله نشته کنه غیر دا ټیک تی او تیز بود نشته او کنه شو غریش مې لور سره کنه به ته چې هغه څه تر به کنه چې کم څه کم چې تو غیش ته دا اوس د رسېږي و چې تی ور به دې ته خفیا وتی ها ثم المحافظه ان يسمع نفسه محافظه ته ویل شي چې ور ویر وي خپل ځون ته دا یې کنه هغه خفیا چې کوم ورو وي خپل ځون تا کنه چې تو اوس ته تو غشت اوس د رسېږي چې تی ور به مخه په زهق شما ذکر کې څه ذکر نه زهق یو اوس چې تخپل ور وې کنه تا وځو بوسه کنه الفاظ تر وې تا وځو بوسه وته ته رسېږي وته په شي طرف ته یقین طرف ته سړی بیروړ وي کنه به داس کېدل شي چې هغه اوس په سړی ته خپل ور وکنه وغه تو اوس نور وي یا پر کوشش سره پرته وي سره پر کوشش ته کنه څه تروي پټ پټ تروي کنه تی ور وي هغه تو په سان شي کنه چې غیر کنه اته خپل ته در نږدې ده هم هغه تو په سان شي هغه د سای خور وي دا خو نشي کېدل چې به تی ور وي کنه تو څنګه چې په څو ځای ویلو دا به هغه نور یې فطرت کې تر ته نور وي کنه هغه هم حد نور وي کنه نه ان يسمع نفس وجروي زون تا کنه دا مطلب نه چې کنه بالکل کا بچ نه ورته به دا جهر شو ځکه چې تی ورو کنه هم خپ دې تو قرب دې متصل متصل شي تر ته چې تر صاحب اوري دا خو دا خو یاد وغه دا خو یادو وجر يسمع غيره جادا چې ور وی کنه بل چاته ا د غیر نه سک مراد دی بچتا بچا خو نه خو بیا ورو کنه اوینا مراد دا کنه چې دا شي تر تا کین تر تا سک په څنګه ویلور دی کای دینه وش علاوه وشي کنه اې دې غیر نه چې دینه علاوه وي واجر او یسمع غیره کنه جا دا که چې وروي کنه بل چاته اته دا شي تر تا یو دوا سړی کا چې کیم پوت دی کنه اې دې را بسوا چې دا لرا سب اول دا وری به دا جهر ده په دې سب اول چې کیم لور دی به دا جهر ده دا کم مرتبه جهر ده و علا د پرا سحد نشتا د علا جار وهذا عند ابي حنيفه عند الفقيه ابي جعفر الهندواني دغه کنه حد خفیا چې غتی ور وې اله به تی ور وې کنه یا یو دو کسې ته په سان شي ور دا کنه خفیا دو او جا دا کنه چې غیر ور وې دا دې کنه غره د فقي ابو جعفر هندواني په نوم دی فقي ابو جعفر هندواني دا د بلخ عالم د بلخ مزار شریف ا دې کې قبر یې ساده ا بلخ بقیدا د بلخ عالمونه کنه بقیدا یو ګروپ تا کنه د میر احناف شي بقیدا غ یو مستقل ګروپ تا د بلخ علما د بلخ فقها یو د ما ورونه هل دي بلخ د افغانستان بالکل شمالي شهر ده کنه مزار شریف طلبونه برکات میرا ولید د چکر مې شولا غوړه بالکل شمالي کا شهر ده مزار شریف به دغه نه 40 کیلومتر باندې خیراتان ده خیراتان بالکل د دریا مو کنه هه په هوړه باندې ده ستر شهر ده بیا پوز ده بیا یرکا اطرف ده هغه ده ازبکستان ده ترمی شهر ده په هوړه باندې بالکل ترمی شهر چاولې لیدل شي په پوله دستی باندې ورته دا بیا زخی ست په زورات مشهور دا ذکر چې چا باندې زخه وشي بیا زورات ته حق ورتیا کېتا هندوري زکه ویلي چې اځي کا منډي و د هندستان نه چې کیم عالمون لغه د علمون خپل هندستان په دغه لیار چې کیمه د اس لیار دو دغه غا چې تر شو دو کنه په دې جلاباد پېښور لاهور ته هندستان ته دغه لیار و قدیمه تیرتی لیار بیا مزار ته به کنه دوته به تجارت مولتلو دو تا کلا وا دا یې کلا باندې ګټ کیپر و دغه فقیر صاحب سب کی دور و اے کله کلې چې کیم ګټ و دا دې کا ایوا محله وا دا ګټ په طرف ته دا هندونی محله به دې کنه ګټ په باندې مغده یې سم ټول دغه هندونی به دې چې کیم طرف ته ال منډي دوه کنه هندستان نه به چې کیم ګل مطلب وکړه دا منډي شو په خاطر دل اګه محله ته هندوانی وتی هندوان محله لان مجرد حرکت لسان دا مجرد اضافات دا اکثر مضاف کیږي دا اضافات ته صفت ته موصوف خپل ته اصل ترکیب دا سوا لان الحرکت مجردتن ځکه چې حرکات چې مجرد وي لان حرکت لسان المجرده حرکات ژبه کړه شي لغار حرکات یو وزن وي سره او قرآن پاک قرات القرآن قرآن پاک کلام ده دا ذکر لشي قابل غور ده دوی قرات د قرآن فرض ده او قرآن کلام ده الحمد لله ده جمله ده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم كلام ده وكلام مركب دي كلماتنا كلمه جوړ دي كلمه مركب دي حروفنا الف تا لام ده حا ده ميم ده دال ده الحمد لله دا خلق سره جمع کې بیا الحمد کلمه جوړ شي کلمه جوړ شي الف لام دی حمد لله بیا د کلمه جوړ شي رب العالمین بیا کلمه جوړ شي بیا کلام نه جوړ شي نه کنه قرات د قران پاک تا کلام دا کلام مرکب دي کلمات نه کلمات مرکب دي د حروف نه حرف چاته وي مل حرف حرف چاته ویل شي دا به په شجمي سبق ولا سبرون زر سبق نه نه نو سبق نه ګوره دا دا دا کنه سوتا دا حرف نه ده ځکه چې کیفیت نه برابر شوه کنه کوم کیفیت ته دا به ژبه یو خپل مخرج دا هغه مخرج ته به ژبه وجنګوي به دینه بعد اوس پیدا شي کنه به هغه ته هغه کنه کیفیت ته چې دا د ژبه ټکراو نه کوم کیفیت په کوم کیفیت باندې اوس جوړ شو کنه به دا غا تاسو وته دا چې به ګوشه خدای خلاف ته چې دا اواز او د کیفیت د عارض معروض وړه خرڅ ته او که خالی کنه کیفیت خرڅ ته او د صوت یې معروض یې کنه دا شرط ور پره دا تحقیق به متول شده یره فصاحت په تعریف شي کنه بهر تقدیر دولې مې پسې کې چې صوت او د مکه عارض معروض وړه صوت ته که خالی کنه خالی دا کیفیت خرڅ ته او د صوت یې معروض ده کنه او بهر تقدیر یا صوت یې رکن ده د حرف یاوه ته یا شرط ته هغه چپې چې دوا جسمونه سره وجنګېږي اې نه چې کیما چپ په جوړ شي دغه تصوت وی کنه ګوره دا دړه و د لوس مې کنه سره وجنګېدل کنه په دې هوا شي چپ جوړه شو لکه دا یبه تلو ته پلاسته باندې وایا د راس لیکې لیکې کو کنه دا مې ته وکړو د هوا هوا سره لیکې جوړې شو کنه دا چپې راونې دي راونې دي دوه ته په دې هډ باندې پردو لکه دا ډېلو له پردې هغه چې پوچې ورسي په هغه ملا چې کې منه ما ټکراو شوې د میرا ټکراوی نه د میرا چپې نه اوس خو چې دا په ژبه په خوله شوي که نه ژبه یو دې ته ور جنګېږي جنګېږي دې که نه بیا که نه حرف پیدا کېږي اد از ار دا کیفیت چې د صوت ور عارې شي صوت اوس که نه دغه چپې ته ویل شي لکه بي بي سي ار وخت وي که نه چې په مینې چپې باندې دا اوس درسي یا په لاندې چپې دا اوس درسي که نه دا میر ولا خبر نه په لاندې چپې دی یا په کنه په میډیم دی یا میډیم ویوز دا یا کنه شارټ ویوز دا ویو چپې ته ویل شي خو خو دې بلی په ذریعہ باندې چپیر وګوراوي کنه ا دې کا پښتو یو شي کنه په سکند شي په دنیا باندې رانګ شي بلی په ذریعہ باندې آی اوس په وې ورسي دا نه سبس مزګال چې د ګاډي مړي ودرې بیا شي بانک کوډه ورو کا کې بانک کو بس ابو چې په شنه هغه حوالی په شي بډغه دول شي په شي بدلا ځکه چې خلغا دی حوالی په شي سره دې په بابا شي ځو دل شي بدلا کنه ساسه به مړي ولې چې سروي په شي وشي هوا چې نه دی بوته ځو په شي بدلا شي هوا په ذریعہ باندې کنه ا چا پی درونه شي نه سو ته کنه فرض کنه دا وی چې کنه قرات فرض ده قرات القران فرض ده او قران عبارت ده کلام نه کلام عبارت ده کله کلمات نه کلمات عبارت ده حروف نه حرف یې کنه ا کیفیت ته سو ته عارض وی چې سو ته وی بیا خو کنه بیا خاص یې کنه هری ژبه ده سوره کنه ژبه دوره دی وره تصحیح ده کنه تصحیح یې کې دته خو خکر دا قرات نه تروي کنه قران نه تروي لأن مجرد حركة اللسان لا يسمى قراءة بدون صوت دير حال دا سيكو خلي جب جب آكنا تپوي بلکه زنا خو وشنده پسې بم کړی وی کنه او ساوز موزي نسی کنه ور وینا او ویچل مين مې وکړو کنه ډېر حالت داسې کنه کرات وی کم سے کم چې ته خو ور وی کنه سنا سره کنه پس برځای هو چې کېږي چې اوس نه کېږي کنه او ته به کرات وی